باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنصى بالأنصى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان د دې تفسیر کوي یا ایه الذین آمنو ای مؤمنانو ای ایمان والو کتب علیکم القصاص لازم کړی شوی دی په تاسو باندې فرض کړی شوی دی په تاسو باندې القصاصو دلته د قصاص معنا کوي مساوات برابروالی فرض کړی شوی دی په تاسو باندې القصاص مساوات برابروالی فی القتل په مړو کې په مړو کې مساوات دی برابروالی دی څه مطلب عربو کې دوه قبایلو دا یو قبیله قوی وه یوه کمزورې وه د دوی دا قانونو چې دا قوی قبیله ولګي د کم د کمزورې قبیله سړی مړ کی قصاص بنی بدل بنی ځکه چې زمنګ سړی او د دوی سړی خو سره برابر نه دي خون بها به ورکو دیت که د کمزورې قبیلې سړی ولګي د دې زورورې قبیلې سړی مړ کی په یو کې به دوه وجنو په یو کې که مثلا د کمزورې قبیلې خزه ولګي د قوي قبیلې خزه مړه کی د خزه په سر کې به سړی وجنو که غلام مړ که د غلام په مقابله کې به آزاد وجنو دا خبره به یې کولې زمونږ مړي چې دي هغه اوچت دي د دې بلې قبیلې د مړي نه دا مسله به یې کوله نو الله دا یاد نازل کړ چې نه ټیک ده چې دا به قوي وي دا به غیر قوي وي خو په قصاص کې سره مساوات دی مساوات روره چې چا مړ کړي کاغه خزه وي کاغه سړی وي عقب وجنه دا غینه بغیر نور به نه وجنه کتب فرض کړی شوی دی علیکم القصاص په تاسو باندې مساوات برابروالی فی القتل په مړو کې څنګه الحر آزاد بنی آدم دا به قتلول شي بالحر په بدل د حر کې چې آزاد بنی آدم ولګید د بل قبیله آزاد بنی آدم مړکو نوم دقه آزاد قاتل به قتلول شي اگر که د لوی قبیله نه الحر آزاد بنی آدم دا به قتلول شي بالحر په بدل د آزاد کې والعبد بالعبد او غلام به قتلول شي بالعبد په مقابله د غلام کې چې ستا غلام ولګید زما غلام قتل کو دا بنوي مچ دا لوی غلام دی او دا بل او دا بل یا قیمت زیات دی نه غلام به قتلول شي په بدل د غلام کې بیا وپسې دی ول انسا بل انسا خزبا قتلول شي په بدل د خزې کې خزه ولګېدا د بل چا خزه مړه کړه دا قاتل خزه دا به د دې مړې خزې په بدل کې دغه کولی شي اگر که دا پیغلی یو ځوان یو د لوی قبیلې نه دلته دا رالل ازاد به قتلیږي په مقابله د ازاد کې غلام به قتلیږي په مقابله د غلام کې خزه به قتلیږي په بدل د خزه کې خدا بیان ونه شو چې آزاد بنی آدم با په بدل د غلام کې قتلیږي کنه مثلا ته ولګې دې د چا غلام دې مړ که تا آزاد او تا مړ که غلام د غلام په بدل کې به آزاد قتلیږي که نه یا مثلا د ښځې په بدل کې به سړی قتلیږي که نه سړی پاسې د ښځې قتل کړه آمدن دی به قتلیږي که نه نو دلته کې قرآن د دې ځای نه چپ دی خاموش دی بیان یې نه دی کړی خو بل ځای کې راځي النفس بالنفس بنی آدم به قتلولی شي په بدل د بنی آدم کې د دې وجه نه هغه ځای نه دا معلومیږي چې سړی به د ښځې په بدل کې قتلیږي او دارنګه اصیل بنی آدم به د غلام په بدل کې دغه کیږي خه قتلیږي ځکه نفس دی کنه ان نفس نفس او بنی آدم به قتلول شي بن نفس په بدل د نفس کې فمن عفی الک دې سړي قتل عمد وکړ قتل یې وکړ قاتل شو سړی یې مړ کړ قصدن منځ کې جرګه کېناسته د مړي وارثانو قاتل معاف کړ خو خون بهه په مقرر کړ خون بهه چې ځالکه مونږ ته معاف کړي خسلو خان مونږ لراوله یا د هغې قیمت نو څه کول پکار دي اوس دواړو جانبینو ته خبره ده د مړي وارثانو ستاسو په سلو خان دي نو هغه سره سلو خان چرته دي لږ سختی مکوي مطالبه کې خیر دې موقع ورکې دې میاش کې به در نه کی کدی میاش کې در نه کړ بل کې به در کی کني بل کې به در کی کني بل کې به در کی په مطالبه کې سختی مکوي او د قاتل ته مسله د سبق دی چې خدای دې دسې دسې کا د باندې لوی احسان وکړ مړې نه کړې پرې خو دې او سلو خانې د باندې دغه کړو خو تکړه شه کنه دغه ورکه سلو خان استاد صاحب کړه غب کې راغی وای که قاتل وای چې ما سره نشته وای دغه غټه خله ولا وه وه چې استاد صاحب کنزله موکړو چې ستا د څه د سګړی سړی وجنی او وای چې ما سره دغه نشته هغه وکړه چې غوسه کې راغی وای منډه مور خرڅه کا خو دغه وکړه ته څنګه وې ما سره نشته هلکه شیبه سود دا ګوره ډېره سخته ګناه ده چانک په کره څیز والی او بیا درته وایي چې هغه راکه ایاد خان ته یې ریکه او دی وایي ما سره نشته نو ولې نشته د سره دا غوټه خوله دیوال پکار دی ولې نشته دا ته چا وی چې دغه کوه سودا اخله نه به هغه شته نو دلته دا وایي چا ته چې معافي وشوه چې لکه تا نه مونږ قصاص نه لو زه دونه خونبهار اوړه نو ما وی د مړي وارثانو ته سبق دی چې مطالبه ته کوي سختی مکوي او د قاتل ته دا مسله ده چې شابه زره ورکه فمن عفیا دا غي څه مطلب دی دا عفیا معنی کوي تورې کا چې هغه ته قصاص پاتې کړی شو چې ځلکه قصاص د نه نالو د عفیا معنی څه ده تورې کا هغه پرې خودل شو چې ځلکه تانه د غنالو قصاص خون بهار وړه حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال امام مجاهد وی سمعت ابن عباس ما وورد الله عبد الله ابن عباس نه یقول غیبوی کان فی بنی اسرائیل دا اوس په دې دغه باندې دی او په بنی اسرائیلو کې القصاص بدل غشتل ولم تکن فیهم الدیه او نو دا غوی په دین کې دیت بل مسله کوي په یهودو کې مسله دا و چې قصاصو خون بها دا نه و چې سړی به د چا مړ کو مسله دا و چې ته به خامخا قصاص علي نه به معافي کې نه به خون بخاهلی او بدل بالی په نصاراو کې چې دی دا قانون دغه د الله د انجیل دا قانونو چې چا دې سړی مړ کو معافي وکړه دا ډیره سخته وه د یهودو مسلم سخته وه چې قصاص بالی معافي به نه کوي خون بها بنالی د عیسایانو مسلم سخته دی چې معافي به کوي اوس به دې غټ دښمن یې او ستا سړی به یې وژلي او ته به یې معافي وکړه نو زه به ورته معافي وکړم او هغه به ګرځي دا ډېره سخته وه دا امت چې دی امت مرحومه دی باندې الله رحم وکړو چې هلکه قتل د چا وکړو ستا خوښه که قصاص علي قصاص واله که مفته معافي کې مفته معافي وکړه که خونبهالې خونبها واله فقال الله لهذه الامه الله تعالی وی دی امت ته چې کتب علیکم القصاص فرض کړی شوی دی په تاسو باندې قصاص او مساوات فی القتل په مړو کې الحر آزاد بنی آدم به قتلول شي بالحر په بدل د آزاد کې والعبد غلام به قتلول شي بالعبد په مقابله د غلام کې والانثى او خزه به قتلولی شي بل انسا په مقابله د خزه کې فمن عفی له هغه ټکی راغی چاته چې معافی وکړې شو چاته چې معافی وکړې شو من اخیه دا غوینه د خپل رور شی اوند شي مراد دلته د رور نسره مړی الکتا خو خپل رور مسلمان قتل کړی دی خو د مسلمان رور د طرف نه تا ته معافي وشوه هغه څوک چې معافي وشوه هغه ته من اخیه د هغه وینو د هغه قتل د هغه خپل رور مسلمان شیئن د څه شي درته معافي وشوه یا ټول معاف شوي یا بعضې وارثانو معاف کړي بعضو وارثانو معاف نه کړي بیا معاف شوی وی فلعفو معافی صدا ان یقبل دیه چې قبول کی دیت فی العمد په قتل عمد کې تا قتل عمد کړی قصدن دې سړی وجلی دی د مړی وارثان د باندې الله مهربان کړ جرګه وشوه هغوی ویزه قصاص ته نه نالو دغه بدنه قبول کو خون بها نو څه دی سالک اصلو خان راوله یا د اصلو خان قیمت دا راوړه نو څه کول پکار دی ما وی دواړو طرفو ته مسله ده د مړي وارثانو ته مسله ده مطالبه د قسط د دیت کوي خو هغه سره اوس چرته دي په خیر د سختی مکوي په دې میاش کې به راکې زمړه بل میاش کې به راکې بل کې به راکې فاتباع نو بیا غختنه ده فاتباع نو غختنه ده بالمعروف په خه طریقې سره د مړي وارثانو لپاره کار دا و چې هغه مطالبه کوي د دیت خو په خه طریقې سره سختی نه کوي چې بس شابه اوس به راوړي او قاتل ته څه خبره ده و اداء او په قاتل باندې ورکول لی الیه د معافی کون کی ته به احسان په خه طریقه الکه د خدای فضل له دغه شکرانه ادا کا هغه معاف کړي قصاص د نه وانه غشت نو منډه کوس د مړي وارث لشي زر ورکا ها یتبع بالمعروف دا دغه نه دی د مړي وارث دی به مطالبه کوي د قاتل نه د خنبها بالمعروف په ښه طریقې سره او قاتل له سپکاري ویؤدي او قاتل به هغه خنبها ورکوي به احسان په ښکلې طریقې سره ذالک دا مسله چې که قصاص علی قصاص ولی که معافی کوي معافی وکي که خونبهاله خونبهاواله ذالک تخفیف من ربکم دا سانتیا ده د طرف د رب ستاسو نه ورحمت او دا رحمت دی الکه دا سانتیا د شان ده مما د هغې نه کتب علی من کان قبلکم چې هغه فرض شوی او په هغه چا چې څوک ستاسو نه مخکیو په یهودو باندې په اهل تورات باندې دا مسله وه چې قصاص به خامخا اخلی معافي نشته خون بها نشته او په عیسیانو دا مسله وه چې قصاص بنالی معافي به کوئ دی امت ته پاره دا دغه شو اسانتیا شو که سړی وجنې سړی مړ کا که خون بهالی خون بهاواله که مفت معاف کې مفت معاف کا فمن الک فیصله وشوه د مړي فیصله وشوه تا خون بها واغشته معاف دی کو هغه غریب خون بها درکړه تا معاف کو او لاړې بیا دغه دغه نه بدل واغشت یره په ظلمونو کې غټ ظلم وشو تا لکه معاف کو خدای دې دسه دسه کا خون بها دې واغشتله دیت دې واغش او بیا لاړې سړې دې مړ کو فمن اعتدا چا چې زیاتی وکړه بعد ذالک پس د دینه خون به هی واغشته معافی وکړه د مړي وارث او بیا د زیاتی وکړه قصاص واغشت فله نشته د دې بدل غستون کې د پاره عذاب الیم عذاب درناک الکه معافی مکوه چې ما وی معافی دی وکړه لاړ ستا حق ختم شو فمن اعتدا بعد ذلک څه مطلب یعنی قتل د مړي وارث قتل وکړو بعد قبول دیت پس د قبلولو د دیت نه دیت هم واغشت او معافی هم وکړه او بیا سړی مړ کړ حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا حميد ان انس حضرت حميد وی چې زمونږ استاد حضرت انس رضی الله تعالی عنهم حدثهم اغي بیان وکدوی تا عن النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قال غو فرمایل چې کتاب الله حکم د الله د کتاب کتاب الله حکم د الله د کتاب القصاص وغه قصاص دی دا اوس مختصر حدیث دی ورسره دا را روان حدیث نه دی کې تفصیل دی داسې یو ښځې د چا د بلې جینۍ غاښ ما مات کړی و هغوی رالل دعوی وکړه چې دعوی وکړه رسول الله وی قصاص بدل لی بدل لی هغه د ښځې رور وی چې حضرت زما په الله یقین دی چې دلته به قصاص نی پیغمبر علیه السلام ورته وی یا پلانیه دا څه خبرې کوي کتاب الله القصاص د الله حکم څه دی د الله د کتاب حکم څه دی بدل اخیستل ته څنګه وایې چې زما د خور نه به بدل وانه غستی شي هغه مسله ده رستو هغه را روان دی کتاب الله حکم د الله د کتاب القصاص هغه قصاص دی حدثنا عبد الله ابن منير الک یو کسان تکړه کې کنه سمع عبد الله ابن بکر السهمي قال حدثنا حميد عن انس انس وی دا انس ترور ده حضرت ربیه دا لاړه د بلې جینې دا مخکنی غاښ نه دی دی مات کو چې مات که د جینې خپلوان را لل رسول الله لوی حضرت ربیه زمونږ د جینې غاښ مات, مات, مات کړی دی وی معافی که وی نه معاف کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی راو غختل وای د قصې دی روبیه د پلانې جینې غاخ ما مات کړی دی قصاص وتیالو نو دا غي رور نه دی د حضرت انس ابترو هغه وای چې نه قصاص به زما د خور نه ناغشتي کیږي هغه مسله کوي ان ربيعه چې حضرت ربيعه تاسو به وایې دا ربيعه څوک و عمته چې دا ترور و د انس صاحب کسرت سنیت جاریت د مات کو دا مخکنی غاخ د یوې جینې مخکینی غاښ سنایا تاسو وایې کنه دا مخکینی پاس دو غاښونه او لاندینی دو غاښونه دیتا دغه وی سنایا نو د ربعی چې دا دی مات که مخکینی غاښ د یوی جینې چې ماته کو فطلبو الیها العفو نو دوی مطالبه وکړه دا غې د پاره د معافی د دې ربعی وارثان پاسېدل دا غجینه خپلوانو لورلل چې د قصې زمونږ د خزې جرم کړی دی دا معاف کې خون بها والے هغوی وی ولا که معافی کو فاباو نو هغوی انکار وکړه د معاف کېدو نه د هغه جینۍ خپلوانو انکار وکړو نو فعرضو ارشه دوی ورته وړاندې که تاوان چې د غاښ چې څونه خونبها ده او تاوان دی دا بدله درکو فابو هغه انکار وکړ چې تاوانم نالو نه معاف کو نه تاوان الو نو بس یو شی پاتې شو قصاص فاتو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دوی را للرسول الله تا شرا للرسول الله مس کې خبره وکړه و ابو او هغوی انکار وکړو الا القصاص مگر قصاص هغه د جنې خپلوان وی قوم چې حضرت اس نه منو نه معافی منو نه خونبها منو کمنونو یو قصاص زمونږ د جنې غاخې مات کړی دی مونږ به هم وله ماتو فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی خزا ډیره خدا نو امر وک پیغمبر علی السلام بالقصاص په قصاص چې بس قصاص والے د دې دا مجرم نه و ربیه د دې رو را پاسید فقال انس بن نظر نو اوی حضرت انس بن نظر دا ګوري انس ابن نظر دی ښا یو هغه مشهور انس دی چې د رسول الله خادم دی هغه انس ابن مالک دی او دا انس ابن نظر دی دا د بل مشهور انس ابتر دی د دې ربعی خور دی یا رسول الله اے دا الله پیغمبره اتکسرو سنیت الربعی ایا ماتولی بشی مخکنی غاخ د ربعی لا نه والذي باسک بالحق زما د قسم په هغه الله چې ته را لېږلې په حق لا تکسر سنیتها مات بنشي غاښ ده دی د دا, دا مطلب نه چې د الله د حکم نه انکار کوي د الله حکم مني انکار د واقع کېدو نه کوي په الله مې اعتماد دی چې الله به زما د خور دغه مات نکی غاخ الله و دسې اسباب جوړ کی چې د خور غاخ به می بچ شي انکار ماوی د الله د حکم نه نه کوي انکار د واقع کېدو نه کوي چې دا مسله به واقع کېږي نه انشاءالله خا فقال رسول الله سلام پیغمبر علیه السلام وی یا انس او اے انس دا سوی کتاب الله القصاص وګوره کنه پاس حدیث کې تیر شو دلته غو تفصیل راغی حکم د کتاب د الله القصاص وغه بدل غشتلی هغه نو هغه نه چې سبا د شو هغه قوم رضا شو هغه د جینې قوم نو هغه رضا سو چې زه چلو معافم کړي فرضی القوم هغه قوم چې دی هغه د جینې قوم رضا شو فعفو هغه معافي وکړه دلته د قسم وکړه چې زما د په خدای قسم وی زما په الله اعتماد دی چې زما د خور غاښ به نه معاف کیږي هلته هغوی معافي وکړه نو پیغمبر اسلام څه وایي وایي یاره د الله په بندګانو کې بعضې بندګان داسې هم شته چې په الله قسم وکړي الله ورته خبره دغه کې پوره کړي د خو په الله قسم کړی چې والله الله به دا کار نه کوي ان من عباد الله یقینا بعضې د بندګانو د الله نه منه هغه څوک دی لو اقسم علی الله که هغه قسم وکړي په الله لا بره نو الله هغه په قسم کې خلاصوي باب قوله دا باب دی د دې قول الله یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون مختصره خبره دا ده چې مخکې د رمضان میاش روجې فرض نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته راغی نو د عاشورې د ورځې روجې نیول لا فرض وي بس یو د عاشورې د لسم تاریخ د محرم دا روجې وي نورې نه وي نو بیا د رمضان روجې فرض شوي چې د رمضان روجې فرض شوي نو د عاشورې د روجې فرضوالی ختم شو مستحب پاتې شو که څوک نیسی و نیسی که څوک نه نیسی نه دی نیسی خو بیا هم په رمضان کې دا دا مسله وه چې څوک د روجو نیولو طاقت لري اختیار دی ورته که روژه نیسی روژه دی ونیسی او که روژه نه نیسی نه دی نیسی خونبهات دغه دی ورکی څه ورته وایي د فدیه اول دا حکم و چې روژې میاشت رالله او ته روژې نیوې شي نو تاله دا مسله ده که روژې نیسې روژې ونیسه که روجې نه نیسې د روجو دغه ورکه خو دا د فدیه دا څه وخته پورې وه بیا دا حکم منسوخ شو چې نه اوس مسله داسې ده چې رمضان میاشت رالیله روره نه فدیه شته او نه بل څه شته خامخا به دغه نیسي روجې به نیسي نو دی به له ته داسې بیان وکړي یا ایها الذین آمنو اے مومنانو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی د پتا سو باندې روزه نیول او دا سنوي مسله نه ده ښه دا فرضوالی د روزو په مخکینی امتونو باندې مو کما کتب لکه څنګه چې فرض شوی و علی الذین پاغه خلکو من قبلکم چې تاسو نه مخکیو زمونږ د روژو تشبیه الله ورکړه د مخکنو خلکو د روژې سره دا تشبیه په څه کې ده په نفس فرضوالي کې یعنی یوازې په تاسو فرض نه دي دا په مخکنی امتونو هم فرض وي نفس تشبیه په فرضوالي کې ده دا مطلب نه دی چې دا کمه میاش کې مونږ نیسو دې میاش کې باغویم نیوي یا د دې دا مطلب نه لري چې سو روجې مونږ نیسو دیر شا یو کم دیر شا دا باغویم نیسی نه ما وی تشبیه نفس په فرضوالي کې ده لعلکم تتقون د روجو فایده دا ده د دې د پاره چې تاسو د الله د عذابونو نه بچ شئ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر وي دا د مکه خلک نه دي دوی بم د عاشورې ورځې روزه نیوله رسول الله به هم د عاشورې د ورځې روژه نیوله خو فرض نه وه نفل به نیوله بیا چې کله رسول الله هجرت مدینه ته وکړو نو په مدینه کې د عاشورې د ورځې روژه نیول څه شروع را فرض شو دا یو څه وخته پورې و بیا چې دی په دویم کال د هجرت باندې فرضوالی د دغه راغی د رمضان د رمضان په فرضوالي سره د عاشورې رمضان دغه د فرضوالي ختم شو نو دی وی چې کانا عاشوراء و عاشور دا عاشوراء عاشوراء د محرم لسمه ورځ یصومه اهل الجاهلیت روجه به دی نیوله اهل جاهلیت د دې مکه او دې عربو هم دا نیوه فلما نزل رمضانو کله چې نازل شو فرضوالی د رمضان د رمضان روجې فرض شوې نو ما وی دلتم لګ اسانتیا وا د رمضان روجې فرض شوې خو بیا هم لګ اسانتیا د اوله سختی الله نه را دغه کوي وای که څوک روجې نیسی روجې دی نیسی که څوک روجی نشی نیوی د روجی دغه دی ورکی فدیه فلما نزل رمضان کله چې نازل شو رمضان نو قال رسول الله وی چې من شاء صامه د چا چې خوخه وشي هغه د عاشورې د ورځې روژه نیسي ومن شاء لم یصمه او د چا چې خوخه شي هغه د نه نیسي مطلب دا دی د عاشورې د میاشت د ورځې روژې نیول هغه منسوخ شوې ښه فرضوالی ختم شو حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حضرت عائشة بيبي وي كان عاشوراء و د عاشورې ورځ یصامو چې په هغې کې به روژه نیول کېده قبل رمضان مخکې د فرضوالي د رمضان نه چې د رمضان د میاشتې روژې فرض نه وي فلما نزل رمضان کله چې نازل شو فرضوالي د رمضان نو قال رسول الله وی من شاء صام د چا چې خوخه وشي هغه د عاشورې د ورځې روژه نیسي ومن شاء او د چا چې خوخه یې نه دی نیسي افطر هغه دی بوزه کوي حدثني محمود قال اخبرنا عبيد الله عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن القمه عن عبد الله حضرت علقمه د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه بیان کوي قال عبد الله ابن مسعود وی دخل عليه الاشعث عبد الله واقع بیانوي چې راننه وته دته حضرت اشعث اشعث ابن قیس نه دی دا دته راننه وته وهو یطعم او هغه ډوډۍ خوړله د عاشورې ورځ ده عبدالله ابن مسعود سه خپل ځای کې ناست دی دا شاګرد ورته راغی اشعث ابن قیس دا ورته راغی او عبدالله صاحب د عاشورې په ورځ باندې روژه دغه د ډوډۍ خوړله چې ډوډۍ خوړله نو اشعث به اعتراض کوي چې دا خو د عاشورې ورځ ده ته څنګه ډوډۍ خورې روژه دې نه ده نیولې نو فقال اشعث ورته وایي اعتراض پې کوي الیوم عاشوراء حضرت نن ورځ خو د عاشورې ده نو د عاشورې په ورځ خو روژه یي دا تا ولې روژه نه ده نیولې نو فقال هغه ووی چې کان یصامو ټیک د چې د عاشورې د ورځې روژه نیول فرض وو خدا لی فرض چې لا د رمضان فرضوالی نور راغلی کان یصامو د دې ورځې روژه به نیول کېده وجوبا قبل ان ينزل رمضان مخکې د هغې نه چې نازل شو روژې د رمضان فلما نزل رمضان کله چې نازل شو روژې نیول د رمضان نو تورکا د عاشورې د ورځې روژه بیا پاتې شوه افرزواله پاتې شو که څوک یې دغه کوي نیسي او دې نیسي که نه دې نیسي او نور اعتراضونه مکوه ښه را دې خوښه شی او خوره فدنو عبدالله ابن مسعود صاحب اشعث ته وایي فدنو رانږدې شه او فکلو شی او خوره ډوډۍ هغه وخوره حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي هشام وي ما تخپل پلار حضرت عروه خبر را کړی دی ان عائشه رضی الله تعالی عنها د حضرت عائشه قالت حضرت عائشه وي کان یوم عاشورا ورځ د عاشورې تصومه قریش چې روجې بنیولې د هغې قریشو فی الجاهلیت په زمانه د جاهلیت کې او رسول الله بم د نفل په تور باندې نیوي وکان النبي صلی الله علیه وسلم يصومه رسول الله بم دا په مکه کې نیوي فلما قدم المدینه کله چې رسول الله راغی مدینه ته نو بیا د عاشورې د ورځې روژې فرض شوې نو په خپله به هم نیوه او خلکو ته به هم وی چې نیسئ نو صامه رسول الله د دې ورځې روژه ونیوله و امر بصیامه او امر یې وکړ په روژو نیولو د دې فلما نزل رمضان کله چې نازل شو حکم د رمضان نو کان رمضان الفریضه نو شو رمضان فرض بس دا نور د عاشورې مشورې فرضوالی ختم شو کان رمضانو نو شو رمضان الفریضه فرض بس نور فرض روجه ختم شوی صرف د رمضان روجه فرض پاتې شوی نور ختم د دې وجه نور فرض روجه په منګو تاسو نشته که شته نو یو د رمضان روجی دی بس و ترک عاشورا او او پات کړی شو فرضواله د عاشورې فمن فکان من شاء اسامه نو د دې نه پس به چې د چا خوښه وه نو د عاشورې ورځې روژه به نیوله ومن شاء او د چا به چې خوښه وه نو لم یصمه بیا به روژه نه نیوله باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله چې ایام معدودات روجیو نیسه یو سو رزه پشمار الکه دومره ندی چې وار پارم خطا شي فمن کان بیام دی اسانتیا ده که بیماری کنه او روجی نشی نیوی نو خیر دی منیسه منیسه چې کله روغ شي بیا ونیسه فمن کان منکم مریضا کم سړی چې پتاسو کې بیماری روجی نشی نیوی دی مریضان تا ګوره خاده و پی بیا راځي څوک چې وی پتاسو کې بیمار او علا سفر یا په سفر باندې رواني او د روژې د بیماری د وجې نه ونه نیوې یا د سفر د وجې نه ونه نیوې نو هلکه معاف ورته نه دي ښه چې سفر ختم شي بیا به یې قضیې راوړې چې بیماری ختم شي بیا به یې قضیې راوړې خا فعدتن نو په د باندې قضایی د من ایام اخر پر ورځ نورو کې وعلى الذين يطيقونه او پاغه خلکو دی چې کم تفسیر بیانې داغه مطابق ترجمه او پاغه خلکو یطيقونه چې داغوی طاقت د رجوع وی دا اول حکم بیا منسوخ شو رمضان روجی فرض شوی خو بیا هم دا مسله وه چې څوک روجی نیوی شي هغه له دوه مسلې دي که روجی نیسي روجی دی ونیسي کنی فدیه دی ورکی هغه خلکو باندې یطیقونه چې د هغوی طاقت وي د روجو نیولو نو په ده باندې څه دی فدیه تو طعام مسکین هغه فدیه ده چې هغه ډوډۍ ده د یو مسکین دا خو دې داسې ترجمه وکړي درته خو زمونږ عام علما داسې نه کوي عام مفسرین داسې وایي چې دا یطیقونه دا دغه دی دلته لا مقدر دی وعلى الذين يطيقونه باغ خلکو چې دا غوي طاقت د روجي نیولو نه او زوړ بابا دی زوړ دی یا دا ځنې خلک خوران د ګردو بیماری وي هغوی روجې نشي نیوي طاقت یې نه نو په هغوی باندې د فدیتون څه د فدیه زړه ښځه ده، زوړ سړی دی، د خپل زوړوالي د وجې نه نه اوس روژې نیولی شي نه ترې آینده تمه شته نو په دې باندې دې فدیه د یو ورځې فدیه څه ده؟ یو غریب ته دوه ټیمه ډوډۍ ورکول طعام و مسکین هغه ډوډۍ ده یو غریب ته یا د سرسایې په اندازه باندې پیسې ورکول فمن تطوع خیرا چا چې زیات وکړه ښه کار هلکه د یو غریب په ځای دوو غریبانانو باندې ډوډۍ وخوړله ډبل لا ښه ده فهو نو دا زیاتې خیر له دا ډېر ښه دی د هغه دپاره وان تصومو خیر لکم هلکه که روژې نیسئ روژې ونیسئ کنی نیسه منیسه خو ان تصومو خیر لکم دا روجی نیول ستاسو دا ډیر خدي ستاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچره تاسو پویږئ بیا دا غین رستو فمن شهدا منکم الشهر دا حکم راغی کم سړی چې د رمضان میاشت حاضر شو بس اوس اختیار می اختیار نشته لازما به دغه نیسي روجي فمن کان منکم مرید و کم کس چې په تاسو کې بیماری کمه بیماری چې تا ته روژه نه نیول تا ته روژه معاف کوي روژه بیماری دا دی چې داسې بیماری چې ته وایې که زه دا روژه ونیسم دا بیماری مې زیاتیږي نور زیاتیږي یا مې دا بیماری اوږدیږي نو دقه وخت کې تاله معافي ده ابا تا ته څه پته لګي چې دا بیماری مې زیاتیږي یا بیماری مې اوږدیږي نو یا دا په خپل تجربه سره ثابتي یا درته یو پوی دیندار ډاکټر ویلی پوی دیندار ډاکټر دا بی دین هم نه چې هغه خالی ته وي روژې دغه کوه خوره ما وی هغه بیماری چې داسې بیماری چې ته دا روژه ونیسې دا بیماری د ما وی نور هم زیاتیږي یا دا بیماری د په لس ورځې کې ښه کیږي خو چې ته روژه ونیسې بیا په شل کې ښه کیږي اوږدیږي نو بیا ستا د پاره دغه د معافی ده لیکن حضرت عطا نه دی عطا عطا ابن ابي رباح دی لوی بزرګ دی دا د مدینه منورې تابعی دی او یو محمد ابن سیرین هغه وی ګوره فمن کان منکم مریض دا مطلق دی کم سړی چې بیماری بس دا پکې نه ده چې زیاتیږي بیماری او کمیږي بیماری خو چې خالی معمولی لږ د سر خوږیږي کنه لږ معمولی د تبعی ام بس تا د پاره ما ګوره فمن کان منکم مریض وا کم سړی چې په تاسو کې بیماری که لږ بیماری او که ډیر بیماری دا د د مسله ده اگر که دا کمزورې ده نو وی وقال عطا عطا ابن ابي رباح سوي يفطر من المرض كله افطار د کوي روزه دي نه نيسي د هر قسم بيماري نه که معمولی تبه دی وا د دوی دام دغه دی چې ګوته د خالی خوګ وای ګوته د ریبلې وا بیماری ده کنه ده بس مریدوان کې ته راغې بس روژې نیول درته دغه دي که نه نیسې مه نیسه کما قال الله لکه څنګه الله وی الله سوی فمن کان منکم مریض کم سړی چې په تاسو کې بیماری نو تفصیل خو نه دی کړی چې څنګه بیمار مطلق بیمار دا یو وقال الحسن و ابراهیم حسن بصری رحمه الله او ابراهیم نخعی دا د امام صاحب د استاد استاد دی فی المرزع په باره د تی ورکون کی خزه کی والحامل او په باره د امیدوار خزه کی نو دغه د سلورو واړو مذهبونو حسن بصری او حضرت ابراهیم نخعی وی یو خزه د بچی له تی ورکی تی ورته چې ماشوم له سوک ورکی نو د خزه نه د ارس د دغنی د غړوالی د روزی ال تداغي بیا له خوږي نو تی ورکی ماشوم له ماشوم له اوس دا وای که زه روژه ونیسم نو په روژو نیولو سره مال تکلیف دی یا که زه روژه ونیسم نو دا شوده مې وچیږي نو بیا ماشوم له تکلیف دی یا به بیا د لوګې نه مړ شي نو دوی وای چې که دا روژه نه نیسي نه دی نیسي روژه دی نه نیسي او بیا د دې دغه راوړي که ځای ښه یا یو خزه ده امید دی په خېټه نو ما وې دا په خپل کورونو کې تاسو کې چې د خزه غریبي دا ومه میا شروع شي نو ډیر مشکلات دي اوس دې ته پوی ډاکټر ویلی دی چې خوراک کوا او که خوراک دی اونکه نو ته خرابېږي یا ستا د خوراک نه کولو نه دا بچی خرابېږي دې لدا جایز دی چې دا روژه نه نیسي نه دی نیسي او چې خیر سره بیا کله د دې امید وشو بچي وشو بیا د قضې وروړي خیال دی نو هغوی وایي چې فی المرضع په باره د تی ورکوونکي کې والحامل او په باره د حاملې ښځې کې اذا خافتا خدا یو ټکی دی چې کله دا دواړه یریدې په کور کې بابا دی بوډا ابه څه کوي یا نیا د بوډۍ نه اوس روجې نیوي شي او نه ته بیا امید دی خو کال په کال په ښکته روان دي نو وی و اما شیخ الکبیر او هر چې بوډا دی زوړ زوړ بوډا سړی دی ما به اوس هم روجې نشي نیوي بیا هم نشي نیوي ها اذا لم یتق الصيام کله چې داغه طاقت نو د روجو نیولو نو دی بس کوي وی انس په د اخر وخت کې داسې بوډا شوی و یو کال دو کال ژوندې و نو د بیا د خپل روجو فدیه به ورکوله فقد اطعم انس ډوډۍ ورکړې و انس بعد ما کبره پس دا غې نه چې هغه زوړ شو عامن یو کال او عامین یا دوه کاله دی یا دوه کاله ژوندې یا یو کال ژوندې او د روژه نه شو نیوي نو ده به د هرې روژې په ځای باندې یو مسکین له دغه ورکوله ډوډۍ کل یوم د هرې ورځې به ورکوله مسکینا مسکین ته خو څه شی به ورکوله اوچه ډوډۍ نه خبز نه امیدګله ډوډۍ به هم وه او ولحمن پیژنې نه پیژنې غوښه ډوډۍ او غوښه مطلب دا د خغټه قرباني به کوله و افطر او روج دا په خپل روجه نه نیوه په خپل به روجه نه نیوله لکه ما وی بوډا او زوړو اوس هم طاقت نو بیا هم طاقت نو خ قراءت العام قرات د عام خلکو یطیقونه هغه یطیقونه دی وردا دی وعلى الذين يطيقونه زمونږ قران مجید کې دا دی د ځنې خلکو لکه عبد الله ابن عباس هغه دا زوی وعلى الذين يطيقونه طیق یطیق دې ته وایي چې یو کار کې خو په کار کې تکلیفي نو د هغې بیا دا معنی ده وعلی الذین او شته په هغه خلکو یطیقونه چې هغوی ته تکلیفي پروژه نیوکې نو بیا مسله اسانه شوه په روژه نیولو کې ورته تکلیفي نو هغوی دپاره بیا څه شی دی فدیه طعام مسکین وهو اکثرو او دا زمون قرات چې یطیقونه دی دا اکثر دی هغه یطیقونه چې دا هغه کم قرات دی حدثني اسحاق قال اخبرنا روح قال حدثنا زكريا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس حضرت عطا ابن ابي رباح اوریدلی دی د عبد الله ابن عباس ناغه به داسې قرات وي یقرأ هغه به لسته وعلى الذين يطوقونه هغه به طوق يطوق باب تفعیل شو مطلب دا دی په یو کار کې تکلیف پیښیدل او پاغه خلکو باندې یطوقونه چې هغوی ته تکلیفی پروجنی وکي نو په دوی باندې دی فدیه تو طعام مسکین فدیه د طعام د مسکین قال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی لیست بمنسوخه دا منسوخ نه دی دا ځنې خلک وی ماوی لکه ابو داود کې دا بیان دی چې دا منسوخ دی اوله مسله دا وه چې ما وی روژې فرض شوې نو د خلکو د اسانتیا د پاره لکه چې د چا روژې نیولو طاقت یي که روژې نیسي روژې ونیسي او که روژې نه نیسي دغه ورکې فدیه بیا فمن شهد منکم الشهر دې سره دا خبره منسوخه شوه چې نه د چا طاقت د رجوع وي فدیه میدیه نشته به دغه ورک رجوع به نیسي لیکن عبدالله ابن عباس وی نه دا منسوخ نه دی یطوقونه دا مطلب دی چې دا غوی ته په رجوع نیولو کې تکلیفي هغه تکلیف چاته دی بابا زوړ بابا دی هو لشیخ الکبیر هغه دی وکړي دوه ټیمه یا اسانه طریقه دا ده چې سکاله د سړی سر څومره سرسایه وه د یوې روژې د هغو نشې ورکوي مثلا دوه سوه روپۍ سرسایه ده د یو روژې په ځای دی دوه دغه دی ورکوي دوه سوه روپۍ غریب ته ورکوي بس دی